دای رومبه باب شو اوس د دې ځای نه دویم باب شروع شو ولقد خلقناکم دا باب چې دی دا متعلق دی د صورت د دویمې دعوی سره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولکه د الله معنی د الله قانون تسلیم کړي بل قانون پسې مزي ولی کبل چا پسې لاړې خراب بشي دا وګوره ابلیس ته بل څوک هغه دی اړای ابلیس داغه دغه ته بیانې چې آدم علی السلام په خدای سره ابلیس په سر روان شو خطا شو اتحادی خطا شو خود ابلیس منلیو د جنت نه راو باسو ابلیس منلیو جامی چې کوم دنو هغه ته نه او باسلی دا څه نه تاسو دا مکوي نو دا بل ته بیانې پاول کې د ابلیس دشمنی بر تاول کې بیان کی د آدم علی السلام تخلیق بیا د ابلیس دشمنی بیا د اغه نه پس دا به تقریبا د ابلیس دشمنی چې بیانې نو دا به تر ولسم آیات پوری په دې میانس کې د مهلت غواړي بیا په الله تعالی لسم آیات کې الله تعالی د جنت نه راو باسي دا اغه نه ورستو بیا د ابلیس د دشمنی شکل او تصویر را ذکر کړي چې څنګه دشمنی وکړه آدم علی السلام ته څنګه دوکا ورکړه چې ګوره شرک فعلی مکه وای د شیطان مما نه مکی والا او کپڑے او باطلی چاته طواف تا یا د مکی نه بهر خلقو ابراشی دا مکه وای د نعمت لباس الله تعالی نعمت دی بیا په دویم کې رجو کې په شرک فعلی باندې په دریم کې به بیا چې کوم دی نو دغه شی دا دو بدا ذکر کی په دریم نمبر کې به بیا یا بنی آدم په دریم خطاب کې بیا به ذکر کی بیا به کوم دی نو درتا ذکر کوي یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انو درې خطابات دا چې ګوري اول نعمت ته لباس ذکر کوي بیا ته وی شیطان دې داسې دوکه نه کی به مشرکین باندې رد کوي بیا دریم نمبر کې ته وای چې شرک فعلی چې کوم دې هغه اونکی او په څلورم نمبر کې برته بیا ترغیب درکې اتباع چاته د قران ته چې راشه د قران اتباع وکړه دا په څلور خطابات په اخره کې ګوري وته تاسو ان شاء الله آسان دی ولقد خلقناکم الله ويقينا من تاسو پیدا کړی ثم صورناکم بیا شکل درک تاسو ته ثم قلنا ثم صورناکم فی ارحام الامهات د مین دو پر رحمونو کې درکړو ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا مو وی ملائکه ته سجده وکړي له آدم آدم علی السلام ته فسجدوا او سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه سوال راځي سوال دار راځي چې اول الله مون پیدا کړو شکل راکړو نو بیا آدم ملائکه ته وی چې اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علی السلام ته مون کو نو پیدا نو بعد کوی چې نه دا اول پیدایش ته کنه پوه شوی چې هغه د الله تعالی د آدم علی السلام اولاد د سرو میګو غوندې پیدا کړو نو هغه ته اشاره ده لیکن هغه کی صورت نو هغه کی شکل نو دا شکل چرته نه نه دا چې کوم دنو ما تاسو ته ثم ویلو د ثم هغه معنا راواړوي بس مشکل نشته ده ثم د تعقیب ذکری د پاره ده ښا چې ګورې بیا دا خبره مو اوري چې مونږ ویلو لیل ملائکه ملائکو ته اسجدو ل آدم سجدو کوي آدم علی السلام ته نو دا واقع مخ کې وساده پیدایش نه فسجدو الا ابلیس خو په دې بیان کې په دې ذکر کې رستور اوړه نو سجدو کړه مگر ابلیس نکړه لم یکم من الساجدین نو دا ابلیس د صدقونکو نه د جماعت د صدقونکو نه بالکل بهر وته اوس الله تعالی ته پښتنه کوي قال الله ورته وی ما منع عکاس شي منع کړی ته ابلیسا الله تسجد د صدیق کول د صدیق نه کول نه دا الله وی زائده دا ما منعک ان تسجدا سشیو تعالی را چې تاسو د نه کولا پوښوي سمنا کړی د صدیق کولونه اذ امرتک کله چې تما امر کو قالم دوی د دلیل وای په مقابله د حکم د الله کې انا خیر منه یقینا ذ انا خیر منه ذ بهتر اند دنا د آدم علی السلام نه خلقتنی من نار تا پیدا کړم د اور نه او خلقته من طین او دې پیدا کړې د خټه نه دا دغه ابلیس دلیل خو دا په مقابله د نس کې خپل عقل استعمالول نس د الله کلام راشي قران راشي یا حدیث راشي او ته پاره کې واچ نه هر زما عقل خدا نه مني دا ابلیس دا شی د وی چې نه زما عقل خدا نه مني چې آدم علی السلام ته سید حکم ولی زره زنه غوارم پس غوارم وی دلیل می داده چې خلقتنی من نار و خلقته من طین زری د اور نه پیدا کړم او دیر د خټ نه پیدا کړم نو څنګه دا افضل شو ولی ځکه دا صغرا د دخا دا د صغرا ده کبرا و سره بل جوړی وی و النار اشرف و الدین اخص اور چې دین دا غوره دی او خټه سره دا لاندې ده پوه شو کنه نو چې زه د اور نه پیدا یم نو لهدا د غوره ما او د خټه نه پیدا نه وې دی لاندې دی اول امر بسدت الاشرف للاخص باطل نو فالامر بسدت لادم باطل وی امر په سدت اشرف اخص باطل دی نو ما ته دا حکم کول چې آدم علی السلام ته سدو کا زه غورما نو لاندې ته سدت کول باندې امر دا ما ته باطل امر پوه شي دا دو قضیه وعلک مونږ ورته وای استا کو برا مونږ نه منو پوه شي کو برا دې مونږ نه منو تا کو برا دا جوړه کړی دا چې النار اشرف اور سره دا غواره دی اور نه دی غواره پس غواره دی اور ته خو چې صرف یو رڼا پکې ده دا غي نه علاوه چې نور څه شی وته ورغورځي سیزي درته پوه شوي او خاورې ته وګوره په خاوره کې څومره کمالات دي پوه شوي په خاوره کې تفصل وکړي ګلونه تی جوړيږي خوراکونه تی جوړيږي میوه تی جوړيږي په خاوره کې اشرفیت پروت ده دا ته ځان لګي قال الله ورته وی فهبت نکوشا فما یکون لک ان تتکبر فیها فما یکون لک ندی جائز تعالی ان تتکبر فیها چې ته ځان لوی اوګړی فیها په دې جنت کې فخرج بیا ورته وی دا اعاده د بعد العهد دوج نه دا یا د پاره د زیات تذلیل د پاره دی فخرج نوزا انک من الصاغرین یقینا ته د ذلیلانو نه ته ډیر لوی ذلیل ده تبا غټ نشي تدان غټ غټ کې خو یې بد ذلیل لاندې خلکو کې وای قال نو دو طلب د مهلت اوس دی کوي خاله وای ما ته الله مهلت راکا توبه نو باندې خبيثه سکی دی وخت د ګناه لپاره مزید مهلت غواړي قال دو انذرنی ما ته مهلت راکا الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې خلک برا پاسول شي د قبرونو نه قال الله ورته وی انک من المنذرین یقینا ته د مهلت در کړو شو نه د مهلت در تشته دی خو څومره مهلت ته نه تر قیامت پورې نه دی قیامت نمخ کې مخ کې بتم ریږي د خدان د مرګ نه بچ کو نو الله وی نه مرګ بدر باندې راځي سورته حجر کې براشي الی یوم الوقت المعلوم تا معلوم وخت پورې بس تا وی چې غاول شپې لیدا تر هغه پورې ته چلیږي قال نو د اوس چې کله د مهلت واغست پوښتنه چې دعا خو مې قبول شو نو د شروع وکړه قال دوی فبما اغويتني په سبب د دې باندې اغويتني یو معنا ابن عباس نقل در رضی الله تعالی عنہ فبما اغويتني په سبب د دې باندې چې تازه هلاک کړم تباہ کړم الله ته وښه مخ کې طرف نه بوت راځم مخ کې طرف نه راتلل یعنی د هر طرف نه برازم یو معنا دادا یا دا چې د مخ کې طرف نه برازم د جنت او اخرت فکر نه به غافل کوم مخ ته مونږ ته اخرت ته کنه نو د اخرت نه به غافل کوم ومن خلفهم او د شا طرف نه برازم نو شا طرف نه برازم دنیا ته بوله توجه راړم چې راځي خوښه خوښه خا وعن ايمانهم او د خي طرف نه برازم موحدین به پکې نه مؤمنان به پکې نه یا شکر کوون کې به پکې نه ښا ډیر بستا شکر ادا نکلی قال الله ورته وی اخرج وذا من هذا دی جنتنا مد مذومن بدوی لشوی مدحورن رټل شوی مذموم او مذعوم دواړه چې چا بدی بیان شي خو مذعوم غ ډیر بد بیان کړي شوی ته ویل کیږي مدحورا رټل شوی لمن تبعک خامخا هغه څوک چې تابع شي استامن هم د دوینا لامل ان خامخا د بردکم جهنم جهنم منکم استاسنا اجمعین د ټولنا دا چې څوک د تابع یو کته ټول به سکوما هغه جهنم ته بوزم تاسونا اجمعین د ټولنا ز به ډکم الله وی و یا آدم اسکن اے آدم اسکن تو سیگا اس آدم علی السلام خپل ته پات شو هغه نور واقع کو خیال مو کړی په سورۃ بقره کې تیر شوی و صحیح شو په دې کې رته د بل ځای نه شروع کړه هغه کې استخلاف آدم نه شروع کړی و ځکه الته تاته نعمتونه ذکر کول نو تاته چې ګورته می خلیفہ کړی ستا بابا می خلیفہ کړو دایره توی دلته کې د اغینه شورون نه کړي دلته کې ته وایي چې او لا تتبعوا من دونه اولیاء د ما ما من دونه اولیاء د الله نه غیر چې نور څومره دي کنه هغه پس تابع کیږي ما نو اول ته شیطان شروع کوي چې د شیطان تابع نشي دا ستاده بابا دشمن دی د پلار دشمن دی ځکه دا هغه نه شروع کړه ها ويا آدم اسكن اي آدم اسكن تو اسكن انت وسيغت وزوجك او بيستال جنت په جنت کې فقلان دوال اخري من حيث شئتما دا هغه ځای نه چې تاسو خوخوي دې کې وسره راغدن او نه وی که خیال کې مرادي ولی هغه دا کې وسره ویل ځکه حالت نعمتونه ذکر کول ما تاسو ته وی دلته تاسو نعم نه ذکر کړي دلته کې مقصد بل دی دې دا کې راته اوس وای چې ستا بابا دي شیطان دوکه کړو ګورا هغه لګه غون ته کې اتحادي خدای ته شوی وا خود په سر روان شوی او سمره دغه نقصان وته ورکړو خا ولا تقربا او من دې کې گئی دواړه هذه شجرتا دغه ونتا فتكونا نشيب دواړه من الظالمین د سنا د ظالمانو نه د خپل حصے کمون کی پوښوي خپل حصہ هم په جنت کې کم شي بیا وته نه وځي نو سکوي فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه پټه لمسه وسوسه څه وای پټه لمسه یو پټه خبره چاته او کې په چل چل باندې نو پټه لمسه وکړه دی دوار ته شیطان او شیطان لیبدی لهما دی لپاره چې ښکارا کې دی دوار ته ما ووری عنهما من سوآتهما هغه چې پټ دی دی دوار نه د عورتونو د دی دوار نه چې دی دوار کم عورتونه دی هغه پټ دي نو هغه کارا کوي عیبونه یو بل تخکارا کوي عورت یو بل تخکارا کوي یا ځان تخکارا کوي اوس راځي وستو وقال ما نهاکما والله ورتوي ما نهاک وقال خادي شیطان وتوي ما نهاکما ربکما اوس دوی وتوي چې مونږ الله د دینه منکړیو چې دا ونه بنه خوري نو دو ورته وی ما نه کوما ربکما نه من کړی تاسو دواړه رب تاسو ان هذه شجرتی د دې ونه نه الا ان مگر د دې لپاره من کړی تکونا ملکینی چې شی به تاسو دواړه فرشتي فرشتي به در نه جوړی شي نو ماهیت خو نه بدلیږي نو جواب دا غي دا کوي چې د فرشتو صفات بدر کې راځي خوراک کا کبم بیا ضرورت نه دغه شانته بغیر دې دې شي دا مطلب دی او تکونا یا بشوی دواړه من الخالدین د همیشه پات کیدونکو نه په جنت کې ما وینه وخوړه جو ګور دا دی وتم که تاسو وخوړه وی بیا به نو ځای دوی وته وینه د مستاف خبره یقین نکیږي نو دی راغل وقاسمهما او قسم خوړه دی شیطان دی دواړو ته آدم او حوا ته انی لکما لمن الناصحین یقینا زستاسو د پاره قسم دی من الناصحین د خیر خوایانو نه زه خو تاسو خیر خوای کوم تاسو خیر لټوم نو چې قسم ورته وخړ په الله باندې نو آدم علی السلام وی چې رب الله خو بس په دروغه قسم نه خوري نو څه چالي وکړو دغه خبره او مان الله چې دا سید او به خورونو فدلهما بغرور نو راخته کدي دواړه لرا دا اوچته مرتبه نه دل یدلی تدلیتن کترا کو ذول خ ادلا دلوا ادلا باب فعال دی او دلات باب تفعیل دی بوکک بوزاول پوښوي نو فدلهما راکو دې کدي دوار لره د هغه اوچته مرتبه نه دی غرورن په دوکې سره فلما ذاق الشجرتا نو هر کله چې اوسه کله دې دواړو غوونه فبدت لهما سوآتهما نو ښکارا شې دې دواړو ته عورتونه خپل پوښوي خپل خپل عورت مخ کې پټو په یو خاص قسم نور د الله تعالی الله وته نور ور کړو هغه باندې دې سو دوی پټو نو اوس ته کله دا ونه یو خوړه نو خپل عورت ورته ښکارا شو چې او خپل عورت ولید نو او شرمیدل د ځان نه د ځان نه او شرمیدل دا نه ده چې د بل یو بل عورت ورته ښکارا شو په دې دا کې بعض وایي چې نه دا عورتونه نه دي ښکارا شوی نو مونږ وایي دا دوم رایاتونو سره بسکی هغه پکې بیا تعویل کوي هغه تم کوما خو لیکن بیا راځم صحیح قول لتویم وتفقا او ود شروع شو دا دواړه یخصفانه چې پیوسته کولی علیهما پزانونو پوری من ورق الجنه دا غپانو د جنت نا د جنت پانی ځان پوری پیوسته کولی پاغي باندې ځان پټولو دا صحیح معنی ده معتزلهونه په دې کې یو بل معنی را نقل شوی ده او هغه معنی بیا له هغه سره شهرت کړي ده خو ابن کثیر او د روح المانی وغیرہ ټول پیرات کړي ده هغه وایي چې نه دغه مطلب دا ده بدت لهما سوءاتهما د یو بل قباحت ورته ښکارا شوی جامع ته نه ویوتی وتفقا یختفان بیا سره به سکه وای دا پانی بیا ځان پول دا پخې څه د پاره لګولې هغه وای نه داسې جنت نه راکوزیدل نو هغه پانی بیا ځان پول را جوړول چې وای دا جنت پانی دی آس یو قصه ده نه داسې شیو بس د الله تعالی یو دغه هغه ټیم کې د دوی نه هغه رڼا لری کړه هغه نور ته لری کړو چې لری کړو نو دام نه راځي یو بل لیدو یو بل نه لیدو د یو بل عورت نه لیدو خو خپل خپل عورت ورته ښکارا چې ترغه پورې انسان ته خپل عورت نه ښکارا کېدو نو د دې وجنا دوی او شرمیدل وناداهما आवाज کړي دواړو طرف به ما رب ته دې دواړو وی علم انحکما آیا نو من کړي ما تاسو دواړه عن تلکما شجره دې دغه ونینا ها واقول لكما او آیا نو وی ما تاسو دواړو ته ان الشیطان لكما عدو مبین چې یقینا شیطان چې تاسو دواړو دشمن ښکارا دی دای ویل نو الته بیا بقره کې راځي چې بیا دوی ډېر ستومان شو نو فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام د خپل رب نه بیا یو څو کلمې زده کړې د د توبې لپاره نو هغه کلمې او نو الله ورته څو کړه فتاب علی الله بیا مهرباني وکړه الله توبه قبول کړه هغه کلمې کمی هغه اوس دادی قال نو وی دی دواړو ربنا ای رب زمونږه ظلمنا انفسنا مونږه ظلم وک په ځانونو خپل باندې و ان لم تغفر لنا او كتب خنونه ک الله مونږه تو ترحمنا او په مونږ باندې رحمونه ک لنکونن من الخاسرین نو خامخا شوب مونږ د تاوانیانو نا بس دا دعا ویلا قال الله وی ایب قال اوس د دوی توبه قبول شو په جنت کې دنه خدای غینه پس بیا مرا کوزی ما تاسو ته ویلو چې هغه د هغه دانی هغه تکوینی تاثیر دی تکوینی تاثیر دا اوس اوس پراکوزیږي هغه تکوینی تاثیر دی ته وای کنه چې ګوره ګناګار خو نه دی وسو اوس خو توبه قبول ده خو لیکن دا تی باز شی وی چې هغه ته استعمال کې نو بیا هغه ځای کې نشي پاتې کېدی لکه اوس جمعات کې ترازی نو او پیاز دی خوړل دا په کار نه مکروه شو ته جمعات کنه مکروه جمعات تراتل لکه څه شو مکروه چې غټ جامع مسجد ترازی او پیاز دی خوړل دي صاحب وي دخلې نزي نو دا صحیح نه دی دا شانتی دوی چې کوم دی نو دا لکه مثال د زهر واخله زهر ته اوخه په غلطی کې اوخري توبه او مبات نه ګناه خو بده مات شي ولیکن زهر په خپل تاثیر کوي که بنه کوي هغه تکوینی تاثیر بکای ښا تشریعی طور سره غوته ته ماتیو شو نو دا وشو بل خبره دا ده چې الله تعالی ورته ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ زه دې په ځمکه کې خلیفہ جوړوم نو دا ته نه کیږي چې دې خلیفہ وی او ناس په جنت کې راکوزیږي به خامہ خبر راځي ښا نو دا خبره دې موږ پښتانه کوي چې آدم علی السلام کو دانا نه خورل نو موږ په دنیا ته نه راتلو موږ جنت کې وکه په جنت کې وي په چې تا ټیکا غسته وسه او خپل تکي یو رست هاوس ته بوتل او زکه چې خلیفہ جوړیږي ناغي خو البته کس لګ د خپل وخت نه مخ کرا وته نو په دی وجه باندې چې غدانه او خوړې شو توبه قبول ده په ګناه نه دراوته توبه قبول شوی دا ګناګار نه دی خو لیکن دا خبره نه چې راوته نو په دی اعتبار سره راوته او ګناه کړه نه دی ګناه په نه کړي فنسیه ولم نجد له عزم سورۃ طه کې براشي الله وی هیر شو تنا نو رفعان امتی الخطا والنسیان نسیان باندې الله پاک څوک نه رانیسی قال الله ورته وی بي تو کو شی بعضکم لبعض عدون بعض استاس د پاره د بعض دشمنان دي په دوی مکه کې بدا حالت وی جنات شیطانان د انسانانو دشمنان انسانان دغه دشمنان خپل مینس کې دي کافر او مسلمان ولکم فی الارض مستقر او خاص تاسو د پاره فی الارض پزما کې مستقر زائد اوسېدو ده و متاع او سامان د الہین تر یو وخت پورې ګور آدم علی السلام په خدای سره د ابلیس تابعداري وکړه نقصان ورکو کوور نه کړو ور کړو اوس راځه خطابات اربعه چې مې تویلو اوس د تداخلور خطابات هم د دې لپاره کوي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله د قانون تابعدار شه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او دا الله نه ما سوا د بل چا تابعداري مکوا څنګه اول نعمت د لباس یا بنی آدم اے زامنو د آدم علی السلام قد انزلنا علیکم یقینا مونږ نازل کړل په تاسو باندې نازل کړل د اسمان مرا وریدل نو ما تاسو ویلو چې انزال کله راځي په معنا د خلق سره پیدا کړی مې درلا پوښوي زکه دا هغه پیدایش وی چې بغیر د اسبابونه الله اول خو اسباب نو کړ چې الله پاک داسې نه پیدا کول قد انزلنا علیکم یقینا موږ پیدا کړی د پارستاسو لباسن لباس یواری سوآتکم جامی چې پټي عورتونه تاسو وریشن او زینت هغه لباس د زینت مې لم پیدا کړی دی یو خو ستا عورت صرف پټ هغه دومره پوری دی نه پټ شوی بیا نور د زینت لباس ته چې تا بیا مطلب دا ټول پر اپټه د خیر سره دا د زینت لباس دی و لباس التقوا ذالک خیر او لباس د تقوا چې دی ذالک خیر دا بهتره دی دنیوي لباس ذکر کړه اوس ته دینی لباس ذکر کړي چې تقوا ځان کراول دا خل لباس دا دی یو معنی دا ده دیو معنی دا ده و لباس التقوا لباس پټون کې تقوا پټول بچ کول پټون کې د عورت خیرون دا ډیر بهتر دی ګوره لباس پټون کې استعمال وا دا نه چې عورت ته پکې ښکاری دا ته لباس مې استعمال وا پین شټ واچي نه هغه کې هوته ټول ښکاری ذالک من آیات الله دا د آیاتونو د الله تعالی نه دی لعلهم یذکرون دې لپاره چې دا خلق نصیحت والی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اوس سکه د لباس تذکره خو وکړه اوس دغه عادت وی چې لباس ځان پټ کا خزان پټ ساته اوس درته وایو وای مشرک په مشرکین رد کړي چې مشرکان کپڑے وباسي جامې وباسي پوښ کنا مشرکانو ابلیس ته جامې استری او طواف ته بربند باندې کول په بربند به څه کول طواف کول دا طریقه وا رستو براشی په دریم دغه کې بیا دا راځي دا تویم یا بنی آدم ای زامنو د آدم علی السلام لا یفتننکم الشیطان لا یفتننکم فتنه کې وانه چي تاسو اک شیطان شیطان شیطان مو فتنه کې وانه چي کما اخرج ابویکم نما مصدریه ده ک فتنه اخراج ابویکم پشان د فتنی د وباسلو د مور او پلار تاسو مور او پلار د الله راو باسل من الجنت الى جنتنا ينزع عنهما وباسل د دې دواړو نه لباسهما جامي د دې دواړو ليريهما د لپاره چې او خي دوی ته سوآتهما عورت نخفل دا وګورا دا خو ابلیس جامع استوي نو تاسو جامع مو باسي دا ما تاسو وی رد په شرک فعلی باندې دا بدري ودا کرا دي شرک فعلی داو چې د ځان نه یو شی حلال ول او د ځان نه حرام ول مکی والاو کې دا مرض او مکی والا نه بلکې عرب ټولو به دا کار کولو چې را بلل نو دغه یو خو قریشیانو قریشیان خو په خپل جامو کې طواف کولو وی دا زمونږ جامې دې مونږ په حرم دغه یو من جواران یو لہذا مونږ باندې دغه مونږ باندې سره طواف کوو او یو بغیر قریش خلق رال نو هغه غیر قریش خلق چې نو هغه به د قریش نه جامع غوښتي وي موږ له جامع راکې چې موږ پکې طواف وکړو نو کور دې کړی ورته خدای هغه په جامو کې به وکړو او کور دې نه کړی ورته نو بیا به څه کول بیا خپل کپڑے مو یاستي او بیا به دغه شان چې کوم دنو د کابینه به ګیر چا پیره ته کولی منډه به واله ها بربند خرخن نو دغه څه دی الله وې دا کار مکوي ينزل عنهما لباسهما دا خو ابلیس تاسو نه جامع وباسي انه یقینا دا ابلیس چې یراکم دی ویني تاسو هو دی وقبيله او قبيله د من حيث دا هغه ځای نه لا ترونهم چې تاسو نه مو ویني تاسو نه ویني او دې مو ویني ښا دې مو ویني دا جنات مونږ وینو کنه نه ویني او دای چې کوم نه دای مونږ ویني نو ګور الله وی پرده ساتي دای تاسو بربندای تاسو ولې دې خبره مانی ښا دا رد دی په منکرین حدیث باندې منکرین حدیث او قران کې چې جنات کم د تذکرہ راغلی دا نو دا غینه د غرونو خلق مراد دی دا غینه څوک مراد دی په غره کې چې کم خلق اوسېږي پوه شو کنه نو په بیر ملک ته اوسېږي نو ته وسه ته به جننی د منکرین حدیث مذهب باندې الکه غل کې نه وای د ځان نقیسه کې د جنات مبارک خو الله وی انه یراکم د تاسو ویني وقبیلو قبیله ردو من حيث دا مکان لا ترونهم چې تاسو نه ویني ولې موږ د غرونو خلق نه وینو څو ولې نشو لیدې لیدې شو کنه خو ول دې کې سوال دی چې موږ کله کله جنات هم وینو نه جنات موږ وینو خو په خپل شکل نشو لیدې په خپل شکل هغه د ځان نه کله خرج وو کی کله د ځان نه انسان جوړ کی کله ته جوړ کی په هغه شکل لیدې شي امام شافعی ته چاره ته وی چې ما جنني په خپل شکل لیدل ویلا دروغجن خو شو ان جعلنا شیاطین یقینا مونږ جوړ کړی دی پیریان شیطانان اولیاء دوستان للذین د پارغا کسان لا یؤمنون چې غي ایمان نه راوړي دوستان نه مراد مغه متبوعین دي لیډرانو مغه له جوړ کړی دي و اذا فعلوا فاحشه وسرت کوي پچا باندې په دلیل د مشرکانو باندې و اذا فعلوا فاحشه کله چې وکړه مشرکان یو کار د بی حیاي ناروا کارو کی عقل عرف شرع ټول نه مني نو قالو دی وای وجدنا علیها اباءنا الک دا کار ولې کوي وای مونږه پلاران په دې طریقه مشران مو داسې کول هغه مو مونتیو والله امرنا بها الله تعالی مونږ حکم کړي په دې کار باندې داسې وای ښا قل ورته وای ان الله لا یامر بالفحشاء الله تعالی حکم نه کوي بالفحشاء په دې بی حیاي په کارونو اتقولون یا وای تاسو علی الله په الله تعالی باندې ماغه خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ په دلیل دا غي باندې دلیل ته معلوم نه دی او به دلیل خبر په الله باندې جوړه ظالما قل ورته وای امر ربي بالقسط امر کړی دی رب زما بالقسط په عدل سره واقیم وجوهکم او قائم کئ مخونه خپل ها ذاتونه خپل عند کل مسجد واقیموا وجوهکم لله خل ته تقدیر لګي او قائم کئ مخونه خپل خاص الله لرا عند کل مسجد پنځ د هر جمعات هر جمعات کې الله ته ودرېګا دا مکوا چې په مسجد حرام کې ته بوتانو ته سجدي کې پوه شو کنه په بل ځای کې ته د غیر الله د پاره ودرېګې دی به غیر الله ته سجدي کولې کنه نو پاره ورلا رات کئ یا عند کل مسجدن بعد وې دا مسجد مصدر میمیر دی دا کې عند كل سجدة وصلاة فنز دهر سجدي او صلاة هر منز او سجده ده الله لپاره کوا خاودعوه مخلصين له الدين او مدد غواړي ده الله تعالی نه مخلصين په داسې حال کې چې تاسو خالص کوونکې له هو غي الله تعالی دین ده دعا خالص ده الله نه دعا غواړي ده بل چا نه مغواړي کما بدأکم تعودون ولی زکه څنګه چې پیدا کړی ابتداء تعودون دغه شان چې به تاسو واپس شئ فریقا هدا یو هغه فرقه به شغی ته الله هدایت کړی دی و فریقا حق علیهم الضلاله او بلډل هغه چې ثابت شوی دی پاوی باندې حکم د گمراهی انهم اتخذوا الشیاطین ولدا گمراه شو الله وی ځکه یقینا دا کسان چې دی اتخذوا الشیاطین جوړ کړی دي شیطانان اولیاء علی دران من دون الله غیر د الله نه و یحسبون دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دوی لار مندون کړي دا تر دې پوری دا ته وی چې دغه شرک مکوي اوس داغي تاکید کوي د ما قبل او دا دریم خطاب دی خیا بنی آدم سره او رد دې په شرک فعلی باندې ښا یا بنی آدم اوس اول کې ته وی بوتانو ته چې دې مکوي دا مکوي اوس کار امر کوي چې دغه مکوي دا د کپڑے مو باسي یا بنی آدم اے بنی آدم خذو زینتکم واخلی زینت خپل زینت تل هغه لباس هغه لباس واغوندی عند کل مسجد هر جمعات خوا کې هر جمعات کې او هر جمعات خوا کې یا عند کل صلات په هر مونږ کې په مونږ کې جامع اچوخه پوښوي صرف ستر عورت نه دی د زینت لباس د زینت لباس دار چې ستاره لستوړي دا ټول بدن دې پیدا سوي پټ نه کنه پوه شئ دغه شانته په دې ترتیب باندې وته لباس اچي حتی فقها وای ک لستوړي تابع الفرض پورته کړو کنه او داس دې کولو او را دې نیت ته وتړو نو په قلار قلار سو کا چې رو رو کیږي عمل کثیر ته نه جوړیږي نو دا لستوړي دراکا مونږ کې دا مکه وجه ته متبرکه وکلو واشربو او خوراک کوي واشربو او سکي کلو واشربو رد شرک پیری کوي چې فزان حراموي ما او چې کنه دا نه چې کنه بس خامخا ته وا چې قران کې کلو واشربو راغلی یو خوراک له زور ورکول غواړي چې څومره ډیر دیو کدا بس ګټه ده دا نه نه نه څومره ډیر مکوا او کلو خوري مطلب حراموي ما واشربو سکي ولا تسرفو خدا حد نه تجاوز مکوي انه لا يحب المسرفين یقینا الله تعالی نه خو تجاوز کوونکی قل ورته وای من حرم زینت الله دوی وې نه مونږ دا کپڑے نه غوندو نو دا خو الله تعالی حرام کړی دی په دې طواف کې د مونږ دې کپلو کې مونږ ګناه کړی دی ذکر باندې بندي الله وی قل ورته وایا دلیل دلیل ته غواړي من حرم زینت الله چا حرام کړی دی زینت ته الله تعالی التی غ زینت اخرج لعباده چې راو باطل دی الله تعالی د بندګانو خپل لپاره و طیبات او غ پاک سیز نه من الرزق د خوراک نه دا د خوراک کې چا حرام او حلال تاسو ته جوړ کړی دی ځان نه او دا دغه مو چا دا لباس کې چا ځان نه ته حرام راو باسلی دي قل ورته وایا هی للذین آمنو هی دغه پاک سیزونه چې دی دا زینت چې دی للذین دا لام د پاره د استحقاق دی دا حق دی د پاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړي فل حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې خالصتا یوم القیامه خالص پورا د قیامت کې اے په ترجمه پوه نه شي ما ته پته ولګی دا دا ترجمه دا تر دا فل حیات دنیا چې ده کنه دا دی امنو سره لګي صحیح شو دا امنو پورې متعلق کوي کله متعلق نه پوهیږي په پښتو معنی ته ګورې دې کوم دتا هی للذین امنو هیا دا لباس چه ده دا زینت چه ده دا خوراک چه ده للذین دا حق چه ده اغا کسانو چه اغوی پا جوند دنیا کی ایمان راوڑه ده کله ورله حق دی خالصتا صرف یوازی یوم القیامت فورز د قیامت اے په دنیا کې کوئی کافر او مسلمان دواړه استعمالي کپڑے مشتا خوراک مشتا خو په آخرت کې به بیا دا صرف د مسلمان د لپاره خالص وي پوه شئ کم مسلمان چې په دنیا کې ایمان راوړي چې په دنیا کې ایمان راوړي کذالک نفسر الایات دارنګ موږ جدا جدا بیانو دلایل لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې غي پویږي په دلایلو قل ورته وا انما حرم ربی یقینا دا پریګ دی دا الله نه دی حرام کړی حرام کړی دا دی راته وګورئ قل ورته وای انما حرم ربی یقینا حرام کړی دی رب زما الفواحش د بی حیاي کارونه فاحشه هغه دی چې په شریعت کې د هغه یو دغه سخت سزا پر راغلی هغه د فاحشه ویل کیږي په عقل کې خلق بدګنی ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکارا وی دا غینا هغه چې پټوي والاسم او الله حرام کړی دی الاسم اسم نه مراد دی کې شرک دی الله حرام کړی دی شرک او ګناه له شرک ته مراد دی والبغي او الله حرام کړی دی بغاوت بغیر الحق برنا حق بوشي ظلم نه حق نه حق ظلمونه الله حرام کړی دی وان تشرکو بالله بوشي نو یا دا اسم چې کوم د دینه شرک مراد دی یا دغه نه عام ګناه مراد دی دا روز تر دي وان تشرکو بالله بل حرام کړی دی الله تعالی شرک کول الله سره ما هغه څوک شریک کول لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړی الله تعالی په شرک داغي باندې دلیل خو ان تقولوا علی الله او بيدا حرام کړی دی چې تاسو جوړ کړئ په الله باندې ما هغه دروغ خبر لا تعلمون چې تاسو ته نه معلومي په کتاب د الله کې دغه شانته په الله پسې جوړې دا مکوا ولکل امه اجل اوس تخویف ورکې چې او مړ بشي ما ته براشي حساب به سره وکم ولکل امه اجل او د پاره د هر ډلې اجل یو نیټه مقرره د مرګ دا یا د قیامت کې فیدا جاء اجلهم نو کله چې راشي دوی ته نیټه د دوی نو لا یستاخرون ساعتا نو رست کیږي دا غ نیټه نه یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخ کیږي اے نیټه چراله کنه تاسو ګورئ هو یو سړی دی داغه په بار کې لیکل شو چې په 12 بجې به مړ کیږي 12 بجې را لیکنه 12 بجې شوې چې 12 بجې شوې نو اوس دا نور مست کیږي نو رستو کیږي د دینه خو دې سره دا ټکم راغی وای ولا یستقدمون او نه مخکې کیږي نو د دینه به څنګه مخکې شو د دوه ځبادي ته خراور رسیدو د دینه مخکې کیږي څنګه نو دلته کې دوی وایي چې دا اصل کې چې عاطف ته دا لا یستقدمون فلا یستاخرون ما عاطف کوي دا په اذا جاء اجلهم باندې فاذا جاء اجلهم سوچوي لا یستق فاذا د دې دا نه لګوا ولکل امه اجل فاذا جاء باندې چراغ نو او اجل لاندې لاولي ولکل امه اجل او د پاره د هر ډلې اجل یو نیټه مقرره ده لا یستقدمون دا غی نیټه نه نمخ کیږي خاد نیټه نه ورستو کیږي الله وینا فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي اجل د دوی لا یستاخرون نو بیا را ورست کیږي نه صحیفه دا د عربي کلام فصاحت ته کله په داسې انداز باندې کلام راوړي کنه چې ته وایې دا څنګه لګي خدا پاجیبان داز لګي خال دا داسي وي یا داسې دی چې فایزا جاء اجلهم کله چې راشد اجل د دوی نو لا یستاخرون نو رستو کیږي ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون نو دا په کلام محمول دی په تشبیه باندې کما لا یستقدمون لکه څنګه چې په مخ کیږي نه دارنګ په ورست کیږي صحیح شو یا بنی آدم سلورم خطاب دی اے زامنو د آدم علی السلام اما یاتینکم کو چرته راځ تاسو رسول رسولانو ها منکم استاسنا استاس د جنس نه انسانان وی یقصون علیکم آیاتی چې تفصیلا ولی پتا تو باندې آیاتونه زما نو څه چلو کوي دلته کې جزاء مقدره را نو فتبعوهم نو تابع شي دا رسولانو ولی فمن اتقوا سو کې تقوا او کې ځان بچ کې شرک نه واصلح او اصلاح کې ځان فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون بشارت ته نو نه بیره په دوی باندې ونه با غمجن کیږي جنت کې وای والذین کذبوا استخفیف ته هغه کسان چې دروغجنو غړي وی آیاتنا آیاتنا زمونږه واستكبروا عنها او ځان لوی وګړي داغینا اولایک اصحاب النار نو دا کسان خاوندان د اور دی هم فیا خالدون دوی باندې شي په دې اور کې سلورم خطاب هغه ورته ترغیب ورکړو چې رسولانو اتباع وکړي ها سلور خطابات شنو په دې کې قصه د آدم علی السلام ذکر کړه خو د دې د پاره ذکر کړه چې د الله نه ما سیوا د بل چا خبره قانون د الله د خبره په مقابله کې د بل چا خبره ما معنی ولی دا وګور آدم علی السلام په خطا باندې اومنلا هغه نه سور نقصان جوړ شو بیا څلور خطابات درکل چې ښا اوس یو لباس د دغه نعمت ته الله دی چې لباس نعمت ته الله دی نو الله ته توي تی واغوندا او ابلیس ته توي تی او با سم ته بل چا معنی ته بل الله معنی د ابلیس ما معنا پوښوي دای درته وی زینت ما در کړه خوراک ما در کړه دې کې د حرام او حلال د ابلیس په خوخه مکوا ولا تتبعوا من دونه اولیاء دې ته چې ولا تتبعوا من دونه اولیاء در باندې پوښ کنه چې بل چا به نه مانی آدم علی السلام نه خطا شي وګور منلیو خطا شوی ته په جامو کې ممنا په خوراک کې ممنا